درنګ دی و چې لیدلې مې کابي هر سات کې خلولې مې کابي هر سات کې خلولې مې کابي درنګ دی و چې لیدلې مې کابي هر سات کې خلولې مې کابي هر سات کې خلولې مې کابي ستا غلاف مل زړګي پوري نیولی ستا غلاف می لزړګي پوری نیولی خو پوخ کولن د ولې مکابي هر سات کې خپل ولې مکابي درنګ دی و چې لیدلې مکابي هر سات کې خپل ولې مکابي هر سات کې خپل ولې مکابي د حرم خاورې ګردونه مټولو مر د حرم گردونا می ټولو مر په بڼو جارو کولې می کابي هر سات کې خلولې می کابي درنګ دی و چې لیدلې می کابي هر سات کې خلولې می کابي هر سات کې خلولې می کابي یو زنا جر شوت پنڅو څو زالا یو زنا جر شوت پنڅو څو زالا کول ولای ران ولای مکابي هر سات کې کول ولای مکابي درنګ دی و چې لیدلای مکابي هر سات کې کول ولای مکابي هر سات کې خلولې مکابي د مقام ابراهيم په شاوخوا کې د مقام ابراهيم پښاو خوان کې قدمونه خستلې مکابي هر سات کې خلولې مکابي درنګ دی وای چې لیدلې مکابي هر سات کې خلولې مکابي هر سات کې خلولې مکابي د زمزم او د خرما د پرمان پرېشان يم د زمزم او د خرما د پرمان زمزم سکل خرما خړلې مې کابي هر سات کې خلولې مې کابي درنګ دی وای چې لیدلې مې کابي هر سات کې خلولې مې کابي هر سات کې خلولې مې کابي د جواز یاد کی تل دالا کورا د جواز یادې گیتل دالا کورا کش کې دار مان وتلې مکابي هر سات کې خلولې مکابي درنګ دی وای چې لیدلې مکابي هر سات کې خلولې مکابي هر سات کې خلولې مکابي هر سات کې خلولې مکابي هر سات کې خلولې مې کعبه